یوه ورځ مدینې منورې ته د ځینو ښارو څخه مالونه راغله. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته ورغله چې خپل حصه واخلي. او په ټوکو کې یې پلار ته وویل یا امیر المؤمنین په دغه مال کې ستا د اقرباو حصه کمه ده او الله جل جلاله د اقرباو سپارښت کړی دی پلار یې په جدیت سره ورته وویل، اې لورې! زما د اقرباوو حق زما په مال کې دی، مګر دا د مسلمانانو مال دی، ورځه کور ته دې ولاړه شه. تاسې پوهېږئ چې امیرالمؤمنین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدرسه کې تعلیم کړی و او هغه علیه الصلوة والسلام یې لیدلی و چې و خپلې ګرانې لور حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها ته هغه وخت څه وویل چې هغې د یو څه مال غوښتنه ځینې وکړه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته وویل، یا، یا فاطمه، په مسلمانانو کې داسې کسان شته چې تر تا محتاج دي او بیا یوه خپلې لور ته څه ورنه کړه او نورو مسلمانانو ته یې ورکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه رسالت د پاکې چینې زلالې اوبه چښلې وې، لږ فکر وکړئ دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عدل او قضاوت وو او پر حلاله نفقه یې حرص وو. غوښتل یې چې د ده د کورنۍ نفقه د هرې شبهې څخه پاکه او خلاصه وي او څونه لرې شیانو ته متوجه وو نو خود به پر پارس او روم کامیابه کېدی مګر موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ښځې د ده سره د مسلمانانو په کارو کې کومک کاوه یو وخت د مسلمانانو بیت المال ته خوشبویي او عطر راغله نو یې خپلې ښځې ته وویل عام خلق د دغو عطرو څخه فایده نسی اخیستلای نو دغه عطر پر ښځو خرڅوه پیسې به یې په بیت المال کې کښېږدم چې عامو او ټولو مسلمانانو ته یې فایده ورسیږي نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ښځې هغه هغه خوشبویه شیان لکه عود، کافور او بخور دا به یې په غاښو ماتول مګر کوم چې عطر وه هغه یې په کوچنیو سیښو یا کوچنیو لوښو کې اچول نو خود لاس به یې یو څه په ولړل شو او هغه لاس به یې په خپل پوړني او کالو پورې ومږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی پر خپله ښځه یې خوشبويي حس کړه ویل دغه خوشبويي د چه شي ده؟ ښځې یې حال ورته ووایه چې عطر خو مې نه دي اخیستي مګر هغه چې پر لاس مې پاته وه هغه مې په خپلو کالو پورې وموښل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د مسلمانانو عطر ته اخلې او ځان په خوشبویه کوې یا والله نو یې د خپلې ښځې پوړنی واخیستی په اوبو یې مینځي او بیا یې بویوي، مینځي یې او بویوي یې تر څو دا یې یقین شو چې اوس نو د هغه ښه بوی هیڅ اثر نه دی پاته او ویل والله پس له نن ورځې څخه به بیا د مسلمانانو و عطرو ته لاس ور نه وړې اوس نو دغه د تقوا او پرهېزګارۍ ژوند ته لږ متوجه شئ چې د شبهې د ذراتو څخه یې ځان او خپله کورنۍ څنګه خلاصول او د نن ورځې د هغو کسانو د ژوند سره یې مقایسه کړئ چې ځان د اسلام او وطن، ټولنې او افرادو خدمتګار او غمخور بولي خو په حقیقت کې بې له خپله ځانه او خپلې کورنۍ بل هدف او مقصد نه لري. یوازې دا نه چې د خپلې کورنۍ ورځنی خرڅ او مصرف د بیت المال د مالو څخه اخلي یا بلکې په رشوت او خیانت، په ظلم او ستم د لمسي او کړوسي غم هم خوري او وايي دا یوه موقع د چې په لاس راغلې ده. د دغو کسانو آخرت او الهي مسؤلیت هېر دی، فقط د پیسو ټولولو غم ورسره دی. چې د ده رضی الله تعالی عنه عزم او اراده ښکاره کوي چې د فساد او فتنې په مقابل کې څونه سخت دریځ درلودی هغه واقعه ده چې په مصر کې پېښه شوه هغه قصه یا واقعه داسې وه کوم وخت چې مصر فتح شو او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر والی وو په دغه وخت کې په مصر کې یو نفر پیدا سو چې نوم یې اوسیبیغ وو دا سړی مسلمان سو مګر داسې تشویشي پوښتنې او سوالونه یې کول چې مسلمانان یې په شک او تردد کې اچول، د داسې شیانو پوښتنې یې کولې چې په هغه کې شبهات پراته وه، خاصتاً چې په هغه وخت کې د مصر خلق نوي مسلمانان شوي وه، نو هلته علما هم نه وه، د اسیبیغ د پوښتنو څخه یوه پوښتنه دا وه چې مسلمانانو ته به یې ویل، تاسې وایاست چې په اخره زمانه کې عیسی ابن مریم علیه السلام بیا راځي؟ خلقو وویل، هو. اوسیبیغ ویل، محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم بیا راځي، ځکه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر عیسی علیه السلام افضل او بهتر دی او الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې هم فرمایي، ان الذي فرض عليك القرآن لرادک الي معاد چې دا د سورة القصص پنځه اتیا نمبر آیات دی یعني بېشکه هغه الله چې پر تا یې احکام د قرآن نازل کړي دي خامخا هغه د وعدې و ځای ته بېرته ستا وروستونکی دی چې مکه مکرمه ده. دغه آیات شریف د هجرت په وخت کې نازل شو او الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا تسلا ورکول چې ته بیرته مکې مکرمې ته تلونکی یې خو اسیبیغ د خپلې باطلې خبرې لپاره دغه آیات شریف دلیل ګرځاوه او د آیات شریف ترجمه یې داسې کول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیرته دنیا ته راتلونکی دی او داسې نور شبهات په خلقو کې نشرول په مصر کې د اصحاب کرامو شمېر لږ وو او هغه نور خلق نوي مسلمانان شوي وه، داسې شیان نه وه ورمعلوم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د مصر والي دی په حیرت کې دی چې په دغه نفر څه وکړم؟ نوره ګناه نه لري، کوم جرم یې نه دی کړی، فقط دغه قسم پوښتنې کوي چې په خلقو کې شک او تردید پیدا کړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل، زما د لیک په رسېدلو سره فوراً اوسیبیغ د پیره دارانو سره ماته راولېږه او احتیاط کوه چې درڅخه ونه تښتي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هم ډېر ژر اوسیبیغ د پیره دارانو په لاس مدینې منورې ته ولېږه. هغه ډله مدینې منورې ته ورسېده او مسجد نبوي ته ورغله عمر رضی الله تعالی عنه اسیبیغ ته وویل، ته دا پوښتنه کوې؟ هغه ویل، هو. او ویل، ته داسې پوښتنه کوې؟ هغه ویل، هو. ویل، نورې څه پوښتنې لرې؟ اسیبیغ هم هغه خپلې د شبهاتو ټولې پوښتنې بیان کړې او ویل، یا امیر المؤمنین زما د دغو پوښتنو جواب راکوې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، هو، جواب یې درکوم. عمر رضی الله تعالی عنه نارې کړه، یا جلاد! جلاد و هغه چا ته ویل کیږي چې شرعي جزاوې او حدود لکه د سر پرې کول، د لاس پرې کول او په درو وهل پر خلقو عملي کوي. نو ویل یا جلاد! خلق په تعجب کې شوه چې دغه سړی پوښتنې کوي او عمر رضی الله تعالی عنه جلاد راغواړي. خیر جلاد راغی، عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل، وهه یې! جلاد هم د اوسیبیغ په وهلو شروع وکړ، دونه یې وواهه چې د اوسیبیغ د ملا پوست واوښت او ملا یې سرې غوښې شوه. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، اوس یې بوځئ او علاج یې وکړئ، کوم وخت چې جوړ شو بیا ما ته خبر راکړئ. سړی یې بوت او علاج یې پکاوه تر څو چې جوړ شو. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړ چې سړی جوړ شو، ویل رایولئ. اسیبیغ راوستل سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل جوړ سوې ویل هو بیا یې نارې کړه یا جلاد وهایه جلاد بیا دونه وهل ورکړه چې د اسیبیغ د ملا غوښې ښکاره سوې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا امر وکړي چې بویزي او علاج وکړي درې واره دغه وهل ورکړه چې د ملا غوښې به توی سوې او بیا به جوړ سو څلورم وار چې یې راوستی، عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، جوړ شوې؟ ویل، هو. عمر رضی الله تعالی عنه نارې کړه، یا جلاد! اسیبیغ ویل، یا امیرالمومنین! که مې وژنې، ومې وژنه، مګر نور د دغو وهلو طاقت نه لرم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، بیا د دغو شیانو پوښتنې کوې؟ اسیبیغ ویل، په والله! په ټول عمر به بیا داسې پوښتنه ونه کړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، کوفې ته یې فراره کړئ. اسیبیغ ویل، یا امیرالمؤمنین ولې مې کوفې ته فراره کوې؟ زما وطن او کورنۍ، اهل او اولاد مې په مصر کې پاتې کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، کوفې ته یې فراره کړئ. او صیبیغ ویل، ولې کوفې ته یا امیرالمومنین؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل، هلته یو امیر دی چې د هغه په حضور دغسې فتنې نه شي ښکاره کېدلای او که چا سر راپورته کړ سر یې وپرې کوي او ته د فتنو سړی رامعلومېږې نو داسې چا ته ضرورت لرې چې هغه پر تا مسلط وي. او صیبیغ کوفې ته فراره شو او هلته ژوند کوي. خپل فتنه او فساد یې د دغو پښتونو په واسطه په خلقو کې نشرول. وروڼو! نن ورځ هم په اسلامي ټولنه کې ځینې داسې خلق پیدا کیږي چې په بحث او پوښتنو سره یې دیني معلومات نه وي مقصد بلکې د فساد او فتنې د نشرولو لپاره بې معنا او پوچې پوښتنې کوي. په اسلام کې شبهات پیدا کوي، ده ته به د لمانځه فرائض او واجبات نه وي ورمعلوم، خو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یا خلفاء راشدینو په سیاست او کړنلاره کې یا د امت د امامانو په اجتهاد کې یا د نن ورځې د حقیقي علماوو پر کړووړو به انتقادونه کوي. یا به د داسې پېچلو مسئلو پوښتنه کوي چې دی به په ټول عمر وهغسې مسئلو ته هېڅ ضرورت نه لري. دغه خلق اصلاً د اسلام زده کول نه غواړي، بلکې په مسلمانانو کې فتنه او فساد نشرول غواړي، د مسلمانانو په عقیده کې شک او تردد پیدا کول غواړي. نو مسلمان وروڼو ته زما مشوره دا ده چې د دغسې خلقو سره په بې ځایه بحثو او داسې مسئلو کې ګډون ونه کړي چې د دوږخ د ننوتلو سبب وګرځي فقط تاسې د خپلو عقیدو په صحیح ساتلو کې پوره کوښښ کوئ نو خوارجو هم هغه د اسیبیخ پر قسم پوښتنې تکرارولې فتنه او فساد یې نشرول نو یو نفر و اوسیبیغ ته ورغلی ویل یا اوسیبیغ یو قوم پیدا شوی دی او هغه خبری کوی کومی چی تا کولی نو ولی د هغو سره نه ملګری کیږی اوسیبیغ شا وګرول هغه د وهلو ورځی یې ورپه یاد شوی ویل ماته یوه صالح سړی درس راکړی دی او توبه می وکړه نو اوسیبیغ د خوارجو په فتنه او فساد کی ګډون او اشتراک ونه کړی یا چا ته ورکول کیږي دې ته یې نه کتل چې دا مې زوی دی یا پلار یعنې د الله جل جلاله د احکامو د عملي کولو په مقابل کې د دوستۍ او قرابت هیڅ لحاظ او مراعت نه و پکښې موجود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حق په عملي کولو او د فتنو په ورکولو کې شدید او قوي و. د هغې جملې څخه یو هم دا چې د خپلو والیانو سره یې څونه شدت کاوه او اوس په دغه باره کې دغه څو قصې واورئ. اول، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې معاویه ابن ابي سفیان د شام والي وو. یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و معاویه ته حال ولیږی چی مدینې منورې ته راشه هغه هم د امیر المومنین د امر سره مطابق مدینې منورې ته راغلی په دغه وخت کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو د مشرانو سره د حکم په مجلس کی ناست وو معاویه رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښته او د مجلس ځای ته ورننوتی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې سترګې پر معاویه وموښتې، د مخه تر خبرو او پوښتنې ور ولاړ شو او په هغه لکړه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه پر معاویه یې راواچول او وهي یې ډېر سخت وهل یې ورکړه څو په دغه وهلو کې معاویه رضی الله تعالی عنه د مجلس و یوه کونج ته ورسېدی او عمر رضی الله تعالی عنه په پسې دی او سخت یې وهي د مجلس خلق ټول په بېره او تعجب کې دي. معاویه د ناستو خلقو څخه کومک غواړي چې خلاص مې کړئ، مګر هیچا د ځایه څخه حرکت نه کاوه. څوک د عمر رضی الله تعالی عنه په مقابل کې درېدلای شي؟ په مجلس کې لوی او معتبره اصحاب کرام ناست دي، عثمان ابن عفان، علي ابن ابي طالب، طلحه ابن عبیدالله او نور مشران، رضی الله تعالی عنهم اجمعین موجود دي مګر ټوله چپ او په بیره کې دي ټول په حیرت کې دي چې د شام والي بې له پوښتنې او خبرو داسې شدید وهل کیږي دا د عمر رضی الله تعالی عنه هیبت او دبدبه وه چې څوک یې مخته نه شوای درېدلای پس له ډیر وهلو یې معاویه رضی الله تعالی عنه پرېښاوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ پر هغه خپل ځای کښېنست او نور یې هیڅ ونه ویل. په مجلس کې کامله خاموشي ده، ټول چپ دي. لږ وخت وروسته حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه خاموشي ماته کړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا امیر المؤمنین! دغه سړي څه کړي وه چې داسې وهل دې ورکړه؟ ګناه یې چیشي وه چې دغسې معامله ورسره وشوه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، څه یې نه دي کړي مګر کوم وخت چې دی مجلس ته راداخل سو ومې لیدی چې سر یې لوړ نیولی وو، د کبر او غرور علامې پر ښکاره وې، ده ځان ته یو څه ویل او په ځان کې یې یو څه لیدل ځکه ویل د شام والي یم. وروڼو! معاویه رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې نوی ځوان وو، نو خامخا هغه د ځوانۍ او ولایت غرور پر معلومېدی، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، زه پر دې وبېرېدم چې کبر او غرور ځای پکښې ونه نیسي، نو ما دا قصد وکړ چې د همېش دپاره کبر او غرور ځنې لرې کړم، نو ځکه مې دغه معامله ورسره وکړه چې تاسې ولیده، دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حرص وو چې د عام انسانانو خاصتاً د ده د والیانو او هغو ملګرو چې د ده سره په حکم کې کومک کوي نفسونه پاک، صحیح او سالم پاته وي، ځکه که دغه امیران او وزیران فاسد شوه ټول امت او ملت ورسره فاسدیږي. دا د حضرت عمر فاروق رغضی الله تعالی عنه له طرفه وخپلو ملګرو او معاونینو ته بلکې وخپلو والیانو ته ادب او لارښوونه وه چې په عملي شکل یې درس ورکاوه نو د حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه د هیبت او دبدبې په سبب د ده والیانو هغه د خپل حکم په ځایو کې ډیر احتیاط کاوه او بیریده چې یوه کوچنۍ خطا ځنې پېښه نه شي چې بیا به دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسېږي او د هغه د جزا طاقت په چا پورې نه وو. دوهم، پس له هغه څخه چې مسلمانانو مصر فتح کړ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمرو ابن العاص د مصر والي وټاکي هلته په مصر کې دا عادت وو چې خلکو به د اسانو د زغستا مسابقه سره کول نو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه زوی د یوه قبطي یا یوه مصري سره آس ځغلاوه، خو خو د هغه مصري آس تر دمخه شو. د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه زوی چې د مصر د والي زوی دی، هغه قبطي یې پر سر په چلاخه یا قمچینه وواهه او ویل، ته ما ماتوې؟ یا ته تر ما دمخه کېږې؟ حال دا چې زه ابن الاکرمین، د محترمانو زوی، یم. مصري ته دا معلومه وه چې امیرالمؤمنین د هیچا سره ظلم نه کوي او د مظلوم شکایت اوري، نو د هغه ځای څخه مخ پر مدینه منوره د دې لپاره رهي شو چې خپل شکایت و امیرالمؤمنین ته وړاندې کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې په حال خبر شو، عمرو بن العاص ته یې حال ولېږی چی ته او زوی دې فوراً مدینې منورې ته راشئ، هغه هم دواړه مدینې منورې ته راغله، اوس به قصه و انس ابن مالک رغدی الله تعالی عنه ته پرېږدو چی هغسې یې راته بیان کړي چی لیدلې یې ده، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وايي، موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست وو چې عمرو بن العاص په یوه پټو او یوه لونکي راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شاوخوا د ده په زوی پسې کتل چې هغه چیرې دی؟ ویې لیده چې هغه د پلار تر شا په پسې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، هغه مصری چیری دی؟ مصری ویل، زه دغه یم یا امیرالمؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دره واخله او ابن الاکرمین په وهه. انس رضی الله تعالی عنه وایی، د عمرو ابن العاص زویه دونه ووهه چې تک سور یې کړ او زموږ زړه غوښته چې ویې وهي. نو مصری هم تر هغو واهه چې موږ په خپلو زړو کې ویل چې اوس یې نو بس کې ځکه ډېر زیات یې وواهه او عمر رضی الله تعالی عنه دغه ورته ویل وهه یې ابن الاکرمین وهه او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وهغه مصری ته وویل اوس یې نو پلار پر دغه سر ووهه په والله ته یې نه وې وهلی مګر په قوت د خپل پلار قبطي وویل، یا امیر المومنین! بس ده، دونه مې وواهه چې زړه مې په خنک کړ او هغه څوک مې وواهه چې زه یې وهلی وم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، په والله که دې وهلی وای، موږ به ستا او د ده په منځ کې نه وای درېدلي تر څو چې تا په خپله پرېښوولای. او بیا یې و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ویل، یا عمرو! د کمه راهیسې مو خلک مریان کړي دي، حال دا چې دوی خپلو مندو حر او آزاد زېږولي دي. بیا یې مصري ته وکتل او ویل، اوس نو په بېغمه زړه ولاړ شه او که څه درته پېښ شوه، یعنې که چا آزار درکړی، ماته یې ولیکه. دا عمرو بن العاص رغضی الله تعالی عنه چې یوازې د مصر والي نه بلکې د مصر فاتح یا فتح کوونکی هم و او د اصحاب کرامو د مشرانو څخه و چې زوی یې د امیر المؤمنین د عقاب څخه نسو خلاص بلکې قریبه و چې دغه عقاب په خپل عمرو بن العاص ته هم ورکول سوی وای که هغه د حق خاوند عفه نه وای ورته کړې تاسې پوهېږئ چې د هغه والي به څه حال وای که یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یوه هدیه ورکړې وای؟ حقیقت دا دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول والیان پوه او هوښیار خلق وه، هېڅکله دغسې کار نه دی ځینې پېښ شوی بې له یو وار څخه چې هغه هم د یوه ښه او صالح سړي ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه پېښ شو. قصه داسې وه. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته راغلی ویلی ده چې د آوارولو د فرش یو ټوټه پرته ده چې هغه هم تر یو متر او څو سانتیو نه و زیاته لکه یو د لمانځه مسله د خپل شدي څخه پښتنه وکړه چې دا ټوټه فرش د کومه کوي ښځې ویل دا ابا ښځې وویل دا ابو موسی الاشعري په هدیه کې موږ ته راکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ځانه سره وایي، ابو موسی، ابو موسی، ما ته یې راولئ. دا دی ابو موسی رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې راغلی چې بېره پر ښکاره ده. اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورنږدې شو، د هغه په لاس کې یې مسله ولیده. او د هغه پر مخ یې د حمله کولو یا وهلو اراده ولیده، نو یې وویل، ته پر ما تلوار مه کوه یا امیرالمؤمنین! مګر امیرالمؤمنین نه د ده خبره واورېدل او نه یې ده ته موقع ورکړه، په هغه مسله یې پر سر وواهه او ویل، ته څه شي مجبور کړې چې موږ ته هدیه راوړې؟ واخله موږ ضرورت نه ورته لرو. څلورم، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه د اميرالمؤمنين له طرفه پر بحرين حاکم او والي وټاکل شو. پس له څه مودې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته داسې خبر راورسېد چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه مال زياتېږي، قريبه ده چې د غنيانو و جملې او قطار ته دې ورداخل شي. د بحرین څخه داسې اوازې راتلې چې په بحرین کې والي او امیرانو تجارت شروع کړی دی، خرڅول او رانیول کوي، ګټې کوي او مالونه یې زیاتیږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و بلال رضی الله تعالی عنه ته امر وکړ چې بحرین ته ولاړ شه. د هغه ځای والي او امیران چې کوم مالونه لري ټوله یې نیم که، نیم مال یې دوی ته ورپریږده او نیم مال یې بیت المال ته راوړه. خو اول ورته ووایه چې امیرالمؤمنین وایي، یا به خپل شخصي مالونه نیمايي کوئ یا به معزوله کېږئ، د کار څخه به ایسته کېږئ. بلال رضی الله تعالی عنه هم بحرین ته ولاړ او هلته یې د آمرانو د نیمو مالو په اخیستلو شروع وکړه. هغه آمرانو ورته وویل، دغه مالونه خو موږ نه غلا کړي دي او نه مو نور حرام کار کړی دی، بلال رضی الله تعالی عنه وویل، هو، دا صحیح ده، زه پوهېږم چې دغه مالونه مو په تجارت ګټلي دي، که غلا یا بل حرام کار مو کړی وای، لاس مې در پرې کاوه. مګر څرنګه چې تاسې تجارت کاوه، په دغه تجارت کې خلقو ستاسې د آمریت په سبب ستاسې مراعت کاوه، نو نیم مال درڅخه اخلم او که ستاسې د مالو د زیاتوالي سبب، ستاسې د آمریت مراعت نه وای نو نورو خلقو ولې ستاسې پر اندازه ګټه نه ده کړې؟ د بحرین والي او آمرانو دا قبوله کړه چې خپل نیم مالونه بیت المال ته ورکړي. اوس نو بلال رغضی الله تعالی عنه دغه د مالو په نیمای کولو کې دونه دقت کاوه چې د ابو هریره رغضی الله تعالی عنه په بوټو یا چوټو کې به یې یو پل ځنې اخیستی او بل پل به یې ورپرېښاوه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه به ورته ويل، وايه خله دغه دواړه پلونه واخله، دغه يو خو هغسې زه نه شم په پښو کولی. مګر بلال رضی الله تعالی عنه به ورته ويل، يا اميرالمؤمنين راته ويلي دي چې نيم مال يې واخله، زه هم نيم اخلم. که زیات یا کم واخلم ښايي عمر رغضی الله تعالی عنه عقاب یا جزا راکړي که لږ واخلم هم بیریږم که ډیر واخلم هم بیریږم نو یې سم نیم اخلم اوس نو د بلال رغضی الله تعالی عنه له طرفه د امر په عملي کولو کې دغه دقت او حرص ته وګورئ او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وهیبت او دبدبې ته وګورئ چې مځکه یې په بیره ډکه کړې وه دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عدل، قوت او پر خپلو آمرانو شدت وو. پنځم، یوه ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو او مسلمانانو وروڼو سره ناست وو چې یو سړی په داسې حال کې چې د ډېره قهره څخه سره ایشېدی او د خلقو په منځ کې راتېر شو، د سړي موټ د وریښتانو څخه ډک دی ترڅو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راورسیدی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې د اعتراض او احتجاج پر ډول پر ځیګر په دغه وریښتانو وویشتی خلق ورته په قهر سوه او ځینو دا اراده وکړه چې سړی ته دغه دده د بې ادبۍ په سبب ور حمله کړي خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خلقو ته اشاره وکړه چې آرام کښېنئ بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه وریښتان سره راټول کړه او سړی ته اشاره وکړه چې کښېنه سړی کښېنستی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر هغو انتظار ورته کاوه چې د سړي قهر آرام سو نو یې ورته وویل وروره اوس ووایه تا ته څه پېښه ده د سړي قهر بیا راپورته سو او ویل په والله که د اور بیره نه وای یا عمر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، په والله رښتیا وایې که د اور بېره نه وای. ستا څه قصه ده وروره؟ سړي خپل شکایت شروع کړ چې د شکایت خلاصه یې داسې وه چې ابو موسی الاشعري ناحقه وهلی یم او زما سر یې په چاړه راخرولی دی. نو سړي هغه خپل ورېښتان راټول کړي وه او دغه دي حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه ته يې پر دغه ذکر شوي ډول راوړل. حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه و ناستو خلقو ته وکتل او ويې ويل، که ټول خلق د دغه سړي په قوت او جرأت کي وای، دا ما ته تر ټولو هغو شيانو خوښ وه چي الله جل جلاله موږ ته په غنيمتو کي راکړي دي. او بيا يې ابو موسی الاشعري رغضی الله تعالی عنه ته وليکل. چې دغه سړي ته به اجازه ورکړې چې ستا څخه د وهلو بدله په وهلو واخلي او د خرولو بدله په خرولو واخلي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه حاکم وو چې په هر قوي احتجاج او په هر شجاع اعتراض سره خوشاله کېدی که یو سړی خپل حق بې له بیرې وغواړي او خپله خبره په دلاوري سره بیان کړي، دغه حال وده رضی الله تعالی عنه ته تر هغو ډېرو فتوحاتو او تر هغو او تر هغو مالو چې د کسرا او قیصر څخه یې اخیستې دي، خوښ دی. شپږم، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د والیانو څخه یوه نفر یو څه حلوا په هدیه کې ورته راولېږل، کوم وخت چې دغه حلوا د ده رضی الله تعالی عنه و مخ ته کښېښوول شوه، عمر رضی الله تعالی عنه د هغه راوړونکي څخه پوښتنه وکړه، دا څه شي دي؟ هغه ویل، حلوا ده چې د آذربایجان خلق یې جوړوي او عتبه ابن فرقد چې د آذربایجان والي دی، تاته رالېږلې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغې حلوا خوند وکتی، ویې لیده چې خوندور شی ده، نو یې د هغه راوړونکي څخه پوښتنه وکړه، آیا د هغه ځای ټول مسلمانان دغه خواړه خوري؟ سړي ویل، یا! دا د خاصو خلقو خواړه دي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د حلوا لوښی بیرته ټینګ بند کړ یا وتړی او سړی ته یې وویل، اوښ دې چیرې دی؟ واخله دغه راوړی شی دې بیرته عتبه ته وروړه او ورته ووایه، عمر درته وایي، د الله څخه وبیریږه او مسلمانان په هغه شي مړوه چې ته په هغه ځان مړوې یعني ستا او د ملت خواړه باید یو شی او بې له فرقه وي د ځان لپاره خاص او خوندور خواړه مه اختیاروه اووم یو وخت د حمص د خلقو څخه یوه ډله مدینې منورې ته راغله امیر المؤمنین د هغو څخه د دوی د والي عبدالله ابن قرت په باره کې پوښتنه وکړه هغو وویل، ډېر ښه امیر دی، خو فقط د خپل ځان لپاره یې ښه کور جوړ کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپله ځانه سره ویل، ښه کور؟ په دغه کور سره پر خلقو ځان لوړوي؟ بخن بخن لابن قرط. نو یې حمص ته یو قاصد ولېږی او ویل، اول خو به یې د کور دروازه وروسوځې، او بیا به دی دلته ماته درسره راولې. قاصد تر حمصه پورې ولاړی او د هغه ځایه څخه یې د حمص والي عبدالله ابن قرط رضی الله تعالی عنه ورسره راوستی. اول خو امیرالمؤمنین د هغه د ملاقات او لیدلو څخه درې ورځې منع وکړه، او بیا یې په څلورمه ورځ د هغه د ملاقات لپاره حره اختیار کړه. حره هغه ځای و چې هلته د زکات اوښان او پسونه ساتل کېده. سړی لا د امیرالمؤمنین سره نه دی مخامخ شوی چې امیرالمؤمنین امر کوي چې ته خو دې خپل کالي وکاږه او د چوپانانو لباس او کالي واغونده او بیا یې ورته وویل، دغه کالي تر هغو کالو ښه دي چې ستا پلار اغوستل. او بیا یې د چوپانانو لکړه په لاس ورکړه او ویل، دغه لکړه تر هغې لکړې ښه ده چې ستا پلار به خپل پسونه په شړل. بیا یې و اوښانو ته اشاره وکړه او ویل، یا عبدالله! په دغو اوښانو پسې شه او دغه پیایه. پس له څه مودې څخه یې عبدالله ابن قرط راوغوښت، په عتاب او سرزنش سره یې ورته وویل، آیا ما ته د دې لپاره لېږلی وې چې ځان ته کور او تعمیر جوړ کړې؟ ورځه، خپل کار ته دې ولاړ شه او پام کوه چې هېڅکله بیا هغه کار ونه کړې. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه امیر سره معامله او عمل و چې د هغه رعیتو دا شاهدي ادا کول چې ښه امیر دی، غیر له دې څخه چې د ځان لپاره یې خاص کور جوړ کړی دی. د دغه سخته دریځ سره سره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپلو هغو والیانو په مقابل کې درلود چې خپل قدرت او سلطه یې غلط استعمال کړي وای، مګر. د هغه والي په مقابل کي چي تر تحقیق وروسته پاک او عفیف، د ظلم او خیانت څخه بري او بیزاره راوتلی وای، هلته به دغه شدید عمر و یوه داسي منظر او مشهد ته اوښتی چي د غبطې او مهربانۍ څخه ویلي کیدی. یو وخت یوه ډله و مدینې منورې ته راغله چي د خپل والي څخه چې سعید ابن عامر الجمحي رضی الله تعالی عنه شکایت درلود او په دغه شکایت کې یې درې اعتراضه یا درې نیوکې پر خپل آمر درلودې چې هغه نیوکې یې په داسې ډول سره وې، اول، تر څو چې لمر ښه نه شي راپورته دی و خلقو ته نه راوځي. دوهم، د شپې و چا ته جواب نه وایي. درېیم، په میاشت کې یوه ورځ د هیچا سره نه ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل والی سعید ابن عامر الجمحي رضی الله تعالی عنہ راوغوښتي او د شکایت کوونکو سره یې کښېناوه او شکایت کوونکو ته یې وویل خبرې وکړي هغو وویل ترڅو چې ورځ په خنه سي موږ ته نه راوځي زموږ په اصطلاح کار ته ناوخته راځي امیر المؤمنین سعید رضی الله تعالی عنہ ته وکتل او ویل د خلقو جواب ووایه سعید رضی الله تعالی عنه وویل، سره د دې چې دا زما نه وه خوښه چې د دغه ناوخته راوتلو سبب بیان کړم، خو اوس مجبوره یم، هغه دا چې زه او زما کورنۍ نوکر او خادم نه لرو، نو زه د خپلې کورنۍ سره اوړه خیشتوم او بیا تر هغو انتظار ورته کوم چې خمیر شي او بیا خپله ډوډۍ پخوم، تر هغه وروسته اودس تازه کوم او بیا دوی ته راوځم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مخ کې خوشحالي ښکاره شوه، ځکه ده ته معلومه شوه چې د هغه چا په انتخابولو کې نه دی خطا وتلی چې ده باور په کړی و او بیا یې شکایت کوونکو ته وویل، نور څه وایاست؟ هغو وویل، د شپې و هیچا ته جواب نه وایي، یعنی که موږ د شپې دروازه هم ور وټکوو خو دی جواب نه وایي. سعید رضی الله تعالی عنه وویل، والله دغه د شپې د جواب نه ویلو د سبب بیانول مې هم نه وه خوښ مګر ما ورځ د دوی لپاره یا ما ورځ د دوی د خدمت لپاره ګرځولې ده او شپه مې د الله جل جلاله د عبادت لپاره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، نور څه شکایت لرئ؟ خلقو وویل، په میاشت کې یوه ورځ د هیچا سره نه ویني سعید رضی الله تعالی عنه وویل، زه خادم او نوکر نه لرم چې زما کالي راپرېمینځي، په دغه ورځ زه خپل کالي مینځم او بیا تر هغو انتظار ورته کوم چې وچېږي او بیا د ورځې په اخر کې راوځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د خوشحالۍ څخه یې مخ ځلېدی وویل، حمد دې هغه الله لره وي چې زما فراست یا زما پوهه یې پر غلطه نه ده بېولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې ډېر خوشاله کېدی چې د شکایت کوونکو شکایت بې ځایه شي او د ده والي بري شي. ځکه ده غوښته چې یوازې د ده والیان نه، بلکې ټول خلق قوي او د عیبه څخه پاک وي. عمير ابن سعيد رضي الله تعالی عنه د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه له طرفه حمص ته د والي په صفت سره ولېږل شو. حمص په سوريه کې د يوه ښار نوم دی. عمير رضي الله تعالی عنه هلته يو کال تېر کړ، خو په دغه ټول کال کې نه د هغه له طرفه کوم خبر راغی او نه يې مدينې منورې ته د زکات يا خراج د مالو څخه يو شی راولېږی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خپل کاتب ته وویل، عمیر ته لیک ولېږه چې دلته راشي، زه بېرېږم چې خیانت یې نه وي راسره کړی. کاتب هم لیک ولیکی چې په هغه کې یې عمیر رضی الله تعالی عنه ته لیکلي و چې مدینې منورې ته راشه. دا دی یوه ورځ د مدینې منورې په کوڅو کې یو خیرن او لغوړن سړی، په داسې حال کې ولیدل شو چې د سفر په دوړو کې پټ و او پښې یې د مځکې څخه د ډېرې ستړیا په سبب په تکلیف پورته کېدې. پر اسه اوږه یې یوه کڅوړه او یوه کاسه را اخیستې وه او پر چپه اوږه یې د اوبو کوچنی ژی یا مشکوله ورسره وه او پر یوه لکړه یې تکیه کول. په ستړو قدمو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مجلس ته ورغلی. او ویل، السلام علیک یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې د سلام جواب ورته ووایه او بیا یې د عمیر رضی الله تعالی عنه څخه په داسې حال کې پوښتنه وکړه چې دغه د ده د ستړي او ستومانه خوار او زار حالت په لیدلو سره غمجن و ویل یا عمیر څه حال دې دی عمیر رضی الله تعالی عنه وویل، دغه حال مې دی چې ته یې وینې؟ ایا ته مې نه وینې چې په بدن جوړ یم او دنیا راسره ده چې تر دوو ښکرو یې راکشوم چې تر دوو ښکرو یې راکشوم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، څه شي درسره دي؟ عمیر وویل، کڅوړه ده چې په هغه کې زما خواړه دي او کاسه ده چې په هغه کې خوراک کوم. او مشکوله ده چې په هغه کې زما د چښلو او اوداسه اوبه راسره اخلم او لکړه ده چې پر هغه تکیه کوم او که دښمن حمله راباندې وکړه په دغه لکړه جنګ ورسره کوم په والله دنیا بل شی نه ده بې له دغه زما د سامانه څخه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل پر پښو راغلې؟ ده ویل هو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل، آیا داسې څوک نه وو چې یو بوده یې درکړی وای؟ ده ویل، ما ځینې ونه غوښتي او دوی رانه کړی. امیرالمؤمنین رضی الله تعالی عنه ورته وویل، هغه کار چې ما در سپارلی و، په هغه کې دې څه وکړه؟ ده وویل، هغه ښار ته چې تا ورلېږلی وم، ورغلم. د هغه ځای صالح خلق مې راټول کړه او هغو ته مې د زکات او خراج د راټولولو وظیفه ور وسپارل تر څو چې دوی هغه مالونه راټول کړه او ما پر خپلو مستحقینو ووېشل، که د هغو مالو څخه شی پاته شوی وای هغه به مې تاته راوړی وای. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، نو اوس دې موږ ته شی نه دی راوړی؟ ده ویل، یا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ډېر خوشاله وو وې ویل، د عمیر د ولایت موده نوره هم ور اوږده کړئ. عمیر رضی الله تعالی عنه وویل، هغه وخت لاړی چې ما کار کاوه، تر دې وروسته به نه تا ته کار وکم او نه تر تا وروسته بل چا ته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان سره حضرت عمر فاروق د دغه ټول قوت، قدرت او پر ټولو ښارو تسلط ته سره سره د خپل ځان په تادیبولو کې ډېر شدید او د شدیدو خلقو څخه وو. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وايي، زه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره وم چې یو سړی په مخه ورغلی، هغه سړي ورته وویل، یا امیرالمومنین! زما سره ولاړ شه او د فلاني سړي په مقابل کې مې کومک وکړه چې زما سره یې ظلم کړی دی. تاسې فکر وکړئ! عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو او آمریت په نورو کارو مشغول دی او اوس یو نفر ورته وایي، زما سره راځه چې فلاني ظلم راباندې کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په هغه لکړه چې ورسره وه دغه سړی دوې درې لکړې وواهه او ورته ویل یې، کوم وخت چې زه فارغه یم، په نورو کارو نه یم مشغوله او د قضا په مجلس کې ناست یم، تاسې نه راځئ، خپل شکایت نه راته کوئ، مګر کوم وخت چې بیا د دولت په نورو مهمو کارو مشغوله شم، نو تاسې راشئ او کومک راڅخه غواړئ، ولې د قضا په مجلس کې نه راتلې؟ خیر، سړی ناراضه او خواشینی بیرته رهي شو. کله چې سړی رهي شو، عمر رضی الله تعالی عنه پښیمانه معلومیدی او ویل دغه سړی بیرته راولی. سړی یې ورته راوستی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل، سړیه! دغه لکړه واخله، دغسې مې ووهه لکه ما چې ووهلې. دا زما حق نه و چې ودې وهم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دا صحیح ده چې وهل دې د الله جل جلاله د پاره را پرېښول مګر ما ته به هم عفوه کوې؟ سړي ویل، ته مې هم بخښلی. دغه سړي، عمر رضی الله تعالی عنه، د خلقو په حضور او په خپله خوښه وبخښی. سړی خو پر خپله لار ولاړی مګر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وایی کوم وخت چې زه او عمر رضی الله تعالی عنه بیرته کور ته راغلو عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو دوه رکعت لمونځ ادا کړ پس لمانځه یې ځان ملامتاوه او ویل یې ای د خطاب زو ته کښته وې، الله جل جلاله لوړ کړې، ته ګمراه وې، الله جل جلاله هدایت درته وکړي، ته ذلیل وې، الله جل جلاله عزتمند کړې او د خلقو مسؤلیت یې ستا په غاړه کې درواچاوه، بیا نو یو سړی درته راغی، ستا څخه یې کومک غوښتی، تا وواهه؟ سبا به د الله جل جلاله په حضور کې څه وايې؟ سبا به د الله جل جلاله په حضور کې څه وايې؟ خپل ځان يې په چپلاخ وواهه او ملامتاوه. محترمو وروڼو! څرنګه چې پته پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدين د سيرت په اتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته